فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم فاسد رسول الله فاداه او ورک دغه سامان الیا ماته دا سامان پرون تاسو ویلیو په بنی سلیمه کې د حضرت حاتب ابن ابي بلتعه باغو هغه خرڅو ابو قتاده وی زور لم په دې پیسو مې هغه باغ واغشت فاشتریت منه ما واغشت په دې باندې خرافن پرونو مخرفن خرافن باغ فکان او دغه باغ دا هغه باغو چې په اسلام کې اول ما ګټه کړې ده فکان نو دا باغ اول مال اول مال تا اصلته چې ما حاصل کو فی الاسلام په اسلام کې دا غزوه هنینو د اوس بل واقع ده چې کله په هنین کې جنگ وشو مشرکانو شکست خوړ چې شکست یې وخوړ نو منډه یې کړې نو دا مسلمانان دا کافران درې سي شو څه شپږ سوه کسان دا اوتاس یو دره ده دې درې ته لاړل منډه یې کړه او دا نور چې دی هغوی هغه مالک ابن عوف چې هغه د دوی مشر و کمانډر هغه سره د خپل مرګرو لاړ طائف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې طائف ته لاړ د دې خلکو پسې او د ابو موسی اشعری تر دې عبید وتوی کنیه د هغه ابو عامر ده عبید ابو عامر هغه کمانډر که د مسلمانانو د یوسف کسانو چې تاسو لاړ شئ او تاسو ته او دا خلک چې دي نو دی ووهئ او تاس نه دی او تاس ته چې کم خلک لاړه پرون تاسو ویلو دوی کې یو زوړ سړی او تجربه کار دورید ابن سمه چې په جنگ کې ډیر ماهر او دام پکې و هغه خپل قوم ته وی دی غونډې ته وخیږي چې غونډې ته وخېژي څه شپږ سوه کسان وو دا مجاهد چې ورغلل ته تاو شو چې تاو شو پې وروختل چې پې وروختل یو صحابي دی ربیعه ابن رفیع ډېر لوی مجاهد دی هغه چې راپاسې د دا درید ابن سمنه دی دا ماهر د جنگ دا څه د شپږ شلو کالو دی ووهه چې وی وهه قتل یې کړو د دې درید زوی دی سلمه ابن درید هغه راغی چل یې وکړو غشی راواغشت او د امیر نه دی ابو عامر په ده باندې ګزار وکړو چې ګزار یې وکړه دا غش راغی د ده په زنګون کې ننوته او ونښت پکې ابو عامر وای ما خپل رواره ابو موسی اشری ته وای چې ورواره اولګیدم ما وته وی چا وشته نو راته اشاره وکړه چې اغه سلمان دی سلمه ابن دورید دورید به وته وی اغه وی ما وی خاورګه د دسه دسه وکم وپسې ورلم نو هغه رانه منډه کړې هغه مخکې او زه وپسې وم او ما به دا پیغورونه ورکول چې وشرمېږې نه چې منډې وې و د سړي بچې نه چې منډې وې آخر کې هغه ودرېد چې ودرېد فقتلته امې دغه که مړ که چې مړ مې که واپس رالم تره ته ورته مې وې کاکاجي مبارک دی شه سړی مې دله مړ که وی به وراره دا راله وباسه وی ما چې هغه وویست نو دا دلته اوبه نه دي ریاضه دې کې د اوبي دا غوړې دا ته روانې شوې بچې ته روانې شوې لږ وخت پس غریب دغه شو مړ شو او د مرګ نه مخکې ما ته وی ابو موسی کمان د مسلمانانو ته واخلوي بیا زه کمانډر شوم او دا خلکو سره جهاد وکړو هغوی ته هم شکست ورکړو درې سوه کسان یې ترې مړه کړل او هغه درې سوه کسان د هغوی نه بیا دغه شو پاتې شو وتښتېدل دې ته وایي غزوه او تاس نو باب او غزوه او تاس دام غره د غزوه حنین ریاض یو شاخوخه حنین کې شکست خوړو دا خلک لاړل حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال ابو موسى اشعري وي لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم کله چې فارغ شو رسول الله من هنین د غزوه هنین هنین کې شکست کافر وخوړ نو دا کافران چې دي څه کافر لاړل او تاسو ته څه شپږ سوه کسانو او څه لاړل طایف ته نو باسا ابا عامر رسول الله مقرر که حضرت ابو عامر رستو ددن امر ازیخه خیر فلقیا درید فلقیا نو زما دا تر کمانډر ابو عامر دی ملاو شو درید ابن سمه د درید ابن سمه سره هغه د دوی چې کم جنگي ماهرو دا غي سره ملاو شو نو د نه قتل کړي بل صحابي پیراغه ربيعه ابن نفید هغه نامه ده فقتل درید نو قتل کړی شو په دغه ځای کې درید وهزم الله اصحابه او شکست ورک الله د هغه ملګرو ته قال ابو موسی ابو موسی اشعری وی چې رسول الله ابو عامر لګو نو ماته وی چې تم وسره لاړ شه د کاکا سره د تمزه قال ابو موسی ابو موسی وی وبعثنی او اولیګه مال رسول الله مع ابي عامر سره د ابو عامر زما تر چې کمانډر و د هغه سره زه هم ولیږلم چې ویې لیږلم ما درته وویل دورید خو هلته دغه شو ربیعه ابن نفع قتل کو نو د هغه زوی دی سلمه ابن دورید هغه راغې په دې کمانډر باندې ګزار وکړ چې ګزار وکړ په دا زنګون باندې په غشي وویشته فانتهیت الیه زه ورسېدم د خپل کاکا ته فقلت ما ورته وویل چې یا کاکا یا عمي ایک کاکا من رماکا چا وویشتې سړی راته ښایه فاشار الی ابي موسی اشاره وکړه د ابو موسی ته چې روارو ای روارو هغه دی دی سلمه نو ولا دی وګرځېده او شتې وال فتبعته زه ورپسې شوم زه رستلو هغه مخکې وجعلت اقول له او زه شروع شوم چې ما ورته وي هلکه د پښتون بچی نه عربي نه الا تستحي آیا ته حیا نه کې شرم نه کې چې دا منډې وې د دشمن نه منډه وال خو شرم دی الا تثبتو ایا ته برقرار ودرېږې نه خو چې دا پیغورونه مې ورکول نو فکفا هغه ځان را بند که د منډو وهلو نه د تښتېدو نه ځان را بند که ماته ودرېد هغه هم راپسې توره راوویسته او مام هغه را باندې ګزار وکړه چې ما ګزار را باندې وکړه ما ورته ډال ونیو چې ما پی گزار وکا غو لګید فاختلفنا ضربتین نو مونږ یو بل وهل ضربتین په دوزړه دوزله وهلو باندې به سیف په توره یو گزار را باندې هغه وکړه ما وته ډالونی و بچ شم بل گزار په ما وکړه نو چې ما په وکړه نو فقتلته ما دا سړی قتل که سلمان بیا رالم کاکا ته ثم قلت لابي عامر بیا ما او خپل تر حضرت ابو عامر ته چې کاکا مبارک دې شه قتل الله صاحبک الله قتل کستاغه صاحب نو قال کاکا راته وی راره دا غش خورانه لګو باسه قال نو ابو عامر راته وی فنزع ته وباسه هاذا سهم دا غشي فنزعته ما وست چې مې وست نو فنزا د نزا ينزو معنا دی ټوپ وال دلته معنا کوي روانېدل فنزا نو روان شولې منه الماء داغې نه وبو هغه کم دغه چې زخم د هغې نه اوبه روانې شوې چې روانې شوې ابو عامر پوه شو چې مرم نو قاله کاکا راته ووې چې یبن اخي ایروارو لاړ بشي او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به زما سلام وي او ورته به وې چې مالا مغفرت د الله نو غواړه اقرا اقرا را ان نبی یا صلی الله علیه وسلم وایا په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې زمانه سلام وقل له وتوایا چې استغفر لي هغه د مال وخنه وغواړي واستخلفني ابو عامر او زه په خپل ځای باندې ادرولم ابو عامر علی الناس په خلکو ابو عامر زه خلیفہ کړم تر اوسه پورې هغه امیرو اوسې په د خپل ځای باندې زه قایم مقام کړم فمکس یسیرا کاکا می وخت تیر کلک ثم مات یا غمړ شو فرجعتو خیر جنگو شو فرجعتو زو واپس رالم فدخلت علی النبی صلی الله علیه وسلم زورنا وتم پیغمبر علی السلام ته فی بیته داغه پکور کې او علی سریر هغه ناستو په هغه پروتو په یو کټ علا سریرن چې هغه پروتو په کټ مور میلین دسی وایه مور میلین یا دسی وایه مورما لین مورمل یا مورمل هغه کټ ته وایي چې هغه په بونو باندې بڼول شوي وي ښه بونو بونو پیژنې بون دا د میزرو نه چې جوړي نو هغه ناس پروتو پکټ مرملن یا مرملن چې هغه بڼول شوی په بونو وعليه فراشون دې ټکی ته ګوره او په دې کټ د پاسه بشتره وه په دې کټ باندې د پاسه بشتره وه قد اثر رومال السرير او نخې کړې وي هغه بونو د کټ بظهره په شام مبارک د رسول الله و جنبه او پاړخونو داغو دلته لګو د راوینه یو ټکی غلط راغلی دی وی رسول الله په کټ باندې پروتو خو علیه فراشن په دې کټ باندې سوا بشتره وا اوس دلته دوه خبرې دي چې په کټ باندې بشتره پرته یو ته پیوده شي نو رښتیا وایې د بون دا پټې په بدن باندې بیا اثر کوي نخې کوي نه کوي بل دا دی چې څومره روایتونه راځي کنه د دې ځنه بغیر څومره روایتونه در تبراشي نو پاغه کې داسې دي چې وما عليه فراشون څنګه دی وما علیه فراشون او په دې کټ باندې دغه نه وه بشتره نه وه نو ستاسو دا حشه علما تحقیق کوي دا حشه نقل کوي چې دلته د راوی نه دا یو ټکی پاتې دی چې وما علیه اصل کې دا داسې دی وما څکه څونه روایتونه چې دی هغه داسې دی د کټ باندې بشتره نه وه نو وما علیه فراشون خو تاسو به ما نه لیکئ خو دلته پاتې شوی دی فاخبرته ما خبر ورک رسول الله لا به خبرنا په خبر زمونږه چې حضرت دقه سید او تاس دغه وشو جنگ او الله مونږ ته فتح راکړه و خبر ابي عامر او خبر به وتورک په خبر د ابو عامر چې دقه سید هغه په غشي باندې ولګېده او بیا وفات شو بیا ماته وی چې زما سلام پر رسول الله وایا ورته وایا چې مال دې مغفرت نغږي وقال او کاکا مې راته وی چې قل له اوایا پیغمبر ته چې استغفر لي حضرت زما د پاره بخنه وغواړه وی خا فدعا بما ان رسول الله راو غختي وبو فتوزع او دسوک او دس نه پس دعا ډیر اثر کوي او ثم رفع یدیه بیا د لاسونه داسې اوچت او فقال وی وی اللهم اغفر لعبید ورغه نامه را لاله یا الله ته مغفرت وکي عبید ته ابي عامر چې هغه څوک دی ابو عامر دی نو دا لاسونه دومره اوچت کړو چې د ده دا مبارک دغه نه دي دا تک سپین ترخونه دا مې ولیدل ورأیت بیاض ابتعه او ما ولید سپینوالی د ترخونو د هغه ثم قال او بیا وی اللهم اجعله یوم القیامه یا الله ته وګرځې دا بو امیر پر ورځ د قیامت فوق کثیر من خالقک د پاسه د ډیر مد مخلوق ستا ومن الناس یو د باز خلکو نه موچت کې چې دا دعاګانې وکړې ابو موسی وی مال خوان راکوي ما وته وی چې حضرت مالم لګاو کنه فقلت ابو موسی وی ما وته وی چې ولی حضرت زما د پارم فاستغفر مال بخنه وغواړه څنګه دی چې زما کاکا له غوښته نو داسې مال هم وغواړه فقال رسول الله وی اللهم اغفر یا الله ته بخشش وکړي لعبد الله ابن قیس د ابو موسی سم نامه څه ده عبد الله ابن قیس ته کنه یا الله عبد الله ابن قیس ته مغفرت وکړي بخنه وکړي عبد الله ابن قیس ته ذنبه د ګناه داغه وادخله او ربته دننه کې دی یوم القیامت ورځ د قیامت مدخلا کریمه هغه ځای د داخلېدو د عزت ته نو پیغمبر علیه السلام دوه دعاګانې وکړې د دې وجې نه قال ابو برده ابو برده چې د ابو موسی صاحب زوی دی او په دې حدیث کې تی روایت هم کوي ابو برده وایي چې احداهما دا یو دعا چې دا د چا دپاره شوه لی ابي عامر دا د ابو عامر د پاره شو ول اخرى او د اخیری دعا چې ونه دا د چا د پاره شو لی ابي موسی دا د پاره د ابو موسی اشعری شو دو دعاګانې شوې تاسو ویلیو چې حنین او شو کافران او تختیدل سلال او تاس درې تلال سشپک سو کسانو د دوی مشر هغه بوډا بابا او درید دوی خو شکست وخوړ یو څو کسان دی خواته واپس را لل د مکې په لور وتښتېدل دلته یو ځای دی بطن نخله دلته را لل خدا لږ کسانو او دا عام چې کم کسانو کنه دا ډیر سره د کمانډره دا لاړل طیف ته چې طائف ته لاړل چې اسلامی فوج واپس ورو رسید د دین مخ کې هغوی ارس خوراکا او ارس را جمع کړیو او د دوی یو لوی جنگی قلا وه هغه قلا ته ننوتل دروازه بند کړې وه چې مسلمانان ورغلل چاپیره شو رسول الله وسره حضرت خالد ورنږدې شو ویې بې غیرتو چې دونه نران یې میدان ته روزې چې سره معلومه کو نو هغوی ورته د پاس نه وایي زمونږ میدان ته وتلو ته ضرورت نشته د کلونو خوراکه را سره ده دا بخرو سو کاله او چې دا خلاص شنو بیا بخیر سره دروزو خو دا و تیرانداز و سخت غشي به یې ویشتل آخر کې صحابه دا اراده وکړه چې دا قلا نه ده دا قلا سوری کوو دوی په غشي راویشتل خو کار نه کېد چې په قلا ورلله او سوری کوله نو دې ځناورو ته دا سیخونه نه دي دا د اوسپنې سیخونه اوسپنې دی ورته ګرمې کړي په اور باندې او د پاس نه پیرو وشتي چې رو وشتي نو هغه کې څه تقریبا 12 صحابه شهیدان شو او بیا تر واپس شو سه جنگ اس صورت نه کې پاس براغوی تر اندازي کوله د لاندې نه اس نه کېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الک سباله بزو بسته واپس زو اصل کې رسول الله دلته خوب ولید خوب یې ولیده چې د پیالو یو کاسه ورته د شودو چا راوړله چې شودو کاسه یې ورته راوړله دا فتحه ده چې کې خو د دې کې یو چرګ راغی هغه پکې ټونګار وواله چې ټونګار یې پکې وواله هغه یې توی کړه تعبیر د دې خبرې دا و چې فتحه رانږدې شوه خو بس لانجه پکې وشوه پیغمبر اسلام ته معلومه شوه چې فتح نه کیږي دلته په دې صحابو کې عربو کې یو سړی او صحابي په دې جنگي مسلو باندې هغه ډېر خپویدو نوفل ابن معاویه دا غنامه و رسول الله دا غ سره مشوره وکړه چې سوکو واپس زو کنزو هغه وته وی حضرت ګیدړ دی د دوی داسې مثال دی چې ګیدړ دی پس غار کې گیر کړی دی که ورته ایثار شوې نو خورو به نیسي او که دې پرېښو نو ضرر درته نه رسي نو داسې دې قلا کې دوی دي که ورته پراته یې اخر به راکوشي او که پراته زیاتې ضرر درته رسولی نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې بس سبا له بزو خیر سره واپس زونه کیږي څه تقریبا اتلس یا نورلس ورځې دوی ګیره کړې وه صحابه وی یا حضرت عجیبه ده منګه لا فتح نه دا کړی او زوبه وی خزه چې نه زه سبا بیا جنگيږي اچې سبا او جنگيدل خورانو ته ډیر نقصان ورسید نو بل ورځ بیا رسول الله وی چې لکه سبا بزو نو دا ټول سره خوشاله شو وی عجیب ده نن خوشاله شو او پرون خوشاله دی نه نو بیا د طائف نرال واپس دا مالونه خو مخکې راغلی جیرانې ته په جیرانه کې څه د پاسه لس ورځې رسول الله دلته انتظار وکړو چې دا خلک به توبه وباسي را به شي اوس به راشي اوس به راشي رسول الله اسلام بیا چې رانلل هغه تقسیم کړ د هغې نه پس بیا دا خلک راله ابلر ستاسو ویلي نو باب غزوه طائف دا باب دی دا غزا د طائف دام څه ځان له غزا نه وه دام د هونین یو حصه ده فی شوال او دا شوی وه د واړه اختر په میاش کې او سنتا سمان او دا دغه شوی وه پاتم کال د هجرت قاله اب موسی ابن عقبه دا خبره سو کوي موسی ابن عقبه حدثنا الحميدي سمع سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أمها أم سلمة حضرت أم سلمة رضي الله تعالى عنها بيان کوي مسلمانان په طائف کې چې دي د کافرو نه ګیره کړې ده اوس یو ام سلمه ناسته ده یو رسول الله ناسته او یو د ام سلمه رورو عبد الله ابن ابي اميه ناسته او یو پکې دا دغه دی تاسو ته څه خواجه اسره دا اجرا دا ناسته د رسول الله مخکې دا خیالو چې دا اجراګان نه دي دا د خزو په معاملو نه پوهیږي دا د خزو کیسو باندې دوی شته دغه نشته نو دوی به راتلل خزو سره به کېناستل پیغمبر علیه السلام بیبیانو له به هم راتلل اوس دلته یو مخنث ناست اجرا د ام سلمې رور ته وایي چې عبد الله که سبا له الله تعالی طائف فتح کو نو د پلانی سړی لور نه ده هغه قبضه کې واله ځکه ډېره غټه پټه ده او عربو به هغه ښځه ډېره وخوښوله چې هغه به غټه پټه وي او دسې ده او دسې ده او دسې ده رسول الله وی وای خدای ګمو خو کدا خلک په دې خبرو باندې نه پویږي دا خو پویږي بیا دا غینه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې بس دا اجراګان چې دي دا به خزر نه زی بیا دا غینه پرده وکړه طائف نه غیره شوی ده و عندي مخنث او زما سره مخنث وی دا اصل کې دا ټکی مخنث پکار دی خو مشهور مخنث دی مخنث هغه ته وی چې داغه خبره د هغه چال چلن حرکت ټول د ښځو په شان دي تاسو وایي جړه چې هغه نه نری او نه دغه ښځی فسمعته ما واورېدل د دې مخنث نه یقول لعبد الله ابن ابي اميه چې هغه وی زما رور عبد الله ابن ابي اميه ته سوته وی لکه دا عبد الله ابن امیه نه دی دا بیا هم په دې طایف کې غریب شهید هم شو نو د وی عبد الله ابن ابي امیه تا سوت وی یا عبد الله اے عبد الله ارئیت ته خبر را کماتا ان فتح الله علیکم الطائف کچر الله فتح ک پتا سو باندې طائف غدن سبالا کلا طائف فتح کو فانها تقبل دا مخامخ راځي بی اربع ان پسلورو پټو و تدبرو او دا شات ازي بی سمان ان پاتو پټو دا غي مخه تا سلور پټي دي او شات اته پټي دي خزا یا سړی چې غټي نو د واز دو پټي دی دغه کې خېټه کې دا پټي داسې راغلی یې داسې دې ځای پورې نو دا یو پټه ده اموړه غوندې شي بیا بله ده بیا بله ده بیا بله ده نو چې مخامخ ورته ګورې نو څو دي څلور پټي دي خو چې شاته وته ګوري نو دې سیډو ته دي کنه نو څلور یو خوا ښکاري او څلور بل ښکاري نو د شا طرف نه ته پټي ښکاري او د مخې نه څلور پټي ښکاري بیا دا پوه شي څلور پټي دي خو ما وې دا په دې سیډونو راتاو شوي دي نو د شانه دا یو طرف تم ښکاری دا سلور او د بل طرف تم ښکاری دا سلور نو د شانه تخکاری او د مخکې نه د خېټې سلور پټې دي مطلب دا د ډېره غټه ده وقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې وای خدای په خیر کوم خو یې که تاسو جړاګان پیس نه پويږي لا يدخلن هؤلاء خامخا نه داخليږي دا خلک علیکم پتا سو باندې بس دا خلک چې دی خزو ته وای دا نه سړی دی او نه خزی دی نو دا د خزو له نه راځي د خزو له پردې کوي قال ابن عيينه سفيان ابن عيينه وای چې وقال دلته د سفيان شاګر استاد سوق د هشام لیکن د سفیان چې ابن جریجی نو الته نامه اخلي چې هغه د مخنث څه نامه ده المخنث هغه مهنث چې دی هغه ته به خلکو څه وي هیتون هغه ته به دغه وي څوک هیت وي څوک هیت وي د ده نامه وه هیت حدثنا محمود قال حدثنا اسامة عن هشام بهذا وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ د اجرا چې دا خبره کوله رسول الله ته نو وهو او رسول الله چې دی محاصر الطائف هغه ګره کړی و د شانه د طائف نه یوم ایزن په دغه ورځ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي العباس الشاعر الاعمى عن عبد الله بن عمر قال ها عبد الله بن عمر وی لما حاصر رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې محاصره وکړه رسول الله الطائف د طائف دا دغه وا غټه جنگي قلا او د غون کلی نه دوی دغه تاو کړیو دا خلکو ته فصیل وی قلیات ته وکړی و دیوال لوی کلیو اوس چې تاسو لار شئ دا کلی نشته دا روان دی خلک نکل شوي دي څه داسې پاس غونډو ته ختلي دي کورونه دي او څه داسې په شا تللي دي هغه دغه نه دی د عبدالله ابن عباس صاحب چې هغه کم دغه دی که نه زیارت دی هغه سره آباد شوی دی دا چې خیر سره تاسو کله لاړې طائف ته نو هلته هغه باغ دی چې هغه رسول الله سلام پکې پنینی اغستې وه دغه باغ دی اوس هم شته نو د دې باغ نه چې تاسو میقات طرف ته راځئ میقات ته نو دلته دا غرونه داسې تنګ دي د نږدې دی دغه سره دی باغ سره نو دا بیا لک کولاو شي ما دا چې کولاو شي تاسو ته ما ویلو دقه ځای کې دا آبادي ده اوس هم دا تیږي میږي او دار څه پرتې دي لکه د آبادۍ روانې شوي وي نښه دا ده چې دې طرف ته ښي طرف ته وړوکی جومات دی زوړ خلک وایي دلته رسول الله ناست نو دې طرف ته دا دی او دا دې طرف ته دا لکه د دغه وه د دوی آبادي وه اوس پکې ما وي پیش هم نشته دی دا خلک دې ځنه نقل شوي دي خا عبد الله ابن عمر وی لما حاصر رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې محاصره وکړه پیغمبر علی السلام الطائفه د طائف نه ورور د اصلو یا قلاوه او د دیوالونو د پاسه اوس دی ناس دی او د غشي وسره دی ورولی کله به ماوی اوسپنې سرې کړې د پاسه به رويشتي فلم ينل منهم شيئا نو رسول الله حاصل نکړه د دوی نه هیڅ شی اس نه کېدل نو قال رسول الله وی انا قافلون یقینا منګه واپس لونکي یو ان شاء الله کده الله خو خوشوا الک سبب واپس زوخه باس نور محاصره ختمو فثقل علیهم نو دا خبره درنه شو په صحابه و باندې صحابه و یا حضرت دا اوس بادری ده فتح هم نه ده موندلې او بغیر د فتح نه بزو وقالو دی ووی چې نذهب من بزو ولا نفتحه او طيب بفتح کونا طيب بفتح نیو من بزو وقال مرتن کله به دی راوی داسې وی چې د نسبو په ځای به داسې وي چې نقفلو موږ به واپس ځو فقال پیغمبر سم وی خزه چلو چې نه ځې سبا د سبي وختي نه جنگ شروع کې فقال پیغمبر سم وی اغدو زه په سبي کې ورشه علی القتال جنگ لچ زینه سبي وختي وروزه جنگ له فغدو نو دوی په سبی کې وروتل نو ما وی دا چې په سبی کې وروتل نو دوی دا اراده وکړه چې دا دغه سورې کو دا قله هغه چې دوی سورې کول باندې شروع کړ دوی په د پاسه چې دینو دا ګرم شوی اوس پنې او دې پیرو وشتل نو هغه کې ما وی دولس کسان خوران شیدان شو او څه زخمیان شو فاصابهم جراح نو په دې په دې ورځ کې دوی ته ورسېدل زخمونه چې ورسېدل نو بیا پیغمبر اسلام وایي چې سبا به لکه مونږ ځو فقال رسول الله وی انا قافلون یقینا مونږ به واپس کیدونکي یو غدن سبا له ان شاء الله نو دا خلک ټول خوشاله شو فاعجبهم نو دې خبره تعجب کې واچول دوی فضحک النبی صلی الله علیه وسلم او خاندل پیغمبر علی السلام ټکی را روان دی دلته څنګه ټکی دی فضحک دی خو د پیغمبر خندا سو مسکی کېدل دا ټکی اوس را روان دی وقال سفیان او سفیان بوي مرتن کلنا یو ځل بیا بیا داسې وي چې د ضحکه په ځای بیا داسې وي فتبسمه رسول الله مسکی شو اوس دې سند ته ګورې ګوره سند ته بیا لاړ شي د بخاری استاد څوک دی علی ابن عبد الله دی کنه نو هغه چې وی قال حدثنا سفیان نو دا غي پس څه دی ټول عن عن دی ها عن عمر عن عمر عن ابي العباس عن عبد الله ابن عمر دی کنه دی سفیان چې روایت کوي د خپل استادانو نه نو عن عن وی ښا سوی دیتا معنعنه وی د ګور ټول عن عن دی لیکن حمیدی نه دی د امام بخاری بل استاد دی حمیدی نو هغه چې روایت کوي د سفیان نه نو هغه داسې وی چې حدثنا سفیان حدیث بیان کړی دی مونږ ته سفیان خو هغه چې حدیث بیانوي نو کله دا ټول سند بیانوي بل خبر په خبر سره مراد د خبر نه دلته دا دی د ان په ځای دی داسې وایي اخبرني پوه نه شوې هلته سفیان څه وایي عن عمرو حمید داسې وایي چې سفیان وایي اخبرني عمر قال اخبرني ابي العباس هغه وایي اخبرني عبد الله داسې وایي هغه خبر ټکی وایي عن عن نه وایي دا د پوه شوې که نه